اول دې موږ د سګرټو او د نسوارو نه او د پنسو ښکته کولو نه او د بېلمازۍ نه او د غیبت نه او د چغلۍ نه، فحاشۍ نه، بې پردګۍ نه دې اول موږ ځان وساتو، بیا دې موږ خلکو ته دعوت ورکړو. الحمدلله په دې خلکو باندې چې زموږ د دعوت اثر دی، د دې وجه هم دا ده چې زموږ ډېرو ملګرو کښې دا الحمدلله ښه ښه کارونه موجود دي، خو موږ دا غواړو زما عزتمندو مجاهدینو! نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم د دې نسلیو نه بعد په ردت کښې او په قباحت کښې او په غلو کښې ورپسې ډله چې ده نو هغې ته المخطئه ویل کېږي مخطئه، مخطئه هغه ډله ده یعنې چې هغوی وایي جبریل علیه السلام خطا شوی دی کله چې الله رب العالمین رسالت ور وسپاره چې دا پېغمبري یوسه نو ورته یې ښودلی علي رضی الله عنه خو هغه خطا شو نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې رسالت راوړو نو جبریل خطا شو او د دوی مشهوره مقوله ده دوی په کتابونو کښې د دوی امامان د شیعګانو امامان یې ذکر کوي وان الله ارسل جبریل برسالته الی علی ولكن جبريل خان ووصلها إلى محمد وی الله رب العالمین جبریل علیه السلام علی نوح ته رالیږلی لیکن جبریل خیانت وکړو نو محمد صلی الله وسلم ته یې رسالت یوړو او د دوی دا مشهور وینا هم ده وایي خان الامین وصدها عن حیدره خان الامین یعنې جبریل خیانت وکړو او رسالت یې بند که د حیدره نه حیدره چې لقب د عجز نوم دی او وایي خان الامین وصد الرساله عن حیدره الى محمد رسالت حق دم عجز لره خو جبرائیل امین خیانت وکړو او رسالت یې چا ته ورولو محمد صلی الله علیه وسلم ته نو د نصیري او ورپسې په کفر کښې غالیترین او بیخي بې حده زیات کفر کوونکي ورپسې ډله چې د هغه مخکې عداله ده روافظ ولې مسما شو په روافظو سره یا رافظه چې ورته وایي یا روافظ چې ورته وایي نن چې شیګان ته روافظ ویل کېږي ولې چې سړي سره په عقیده کښې ملګري وي، سړي سره په لار او فکر او په سوچ کښې ملګري وي، کومک یې کوي، په حق باندې کومک یې کوي. شیعه لفظ باید داسې خلکو ته استعمال شي او دا اوس چې کوم شیعه ګان موجود دي په مخ د مځکه باندې، نو دوی خو د علي رضی الله عنه د عقیدې دشمنان دي دوی خو د اهل بیتو د عقیدې دشمنان دي د علي رض عنه د هغوی د اهل بیتو عقیده خو د توحید وه او نن دنیا کښې په شیعو کښې موحد شته دی نه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله د هشام په ضد نو دې سره خلک ملګري شو د زید ابن علي سره نو کله چې دې شیګانو د زید ابن علي نه وغوښتل چې ته د ابوبکر او د عمر تکفیر وکړه نو هغه ویل چې کله دا کېدلی شي زما د نیکه پیغمبر صلی الله وسلم وزیران او کومکیانو زه د هغې څنګه تکفیر وکړم دوی ولګېدل او زید ابن علي یې پرېښودو نو د هغې ورځې نه دې وجې نه چې دوی یې رفض وکړو او د دې زید ابن علي ترک یې وکړو او بې امداده او بې یاره او بې کومکه یې پرېښودو نو د دې وجې نه دوی ته روافظ ویل شو او دې خلکو ته به خشبي هم ویل کېدلو ولې د دوی عقیده دا ده چې تر څو پورې مهدي نه یې راوتی مونږ به جنګ نه کوو مونږ به تورې نه راخلو مونږ به ټوپکې نه راخلو مونږ به چا سره جنګ نه کوو او کله هم چې جنګ کوي نو جنګ به په خشبو او په لرګو باندې کوو دوی د خپلې عقیدې نه مستعانه دي د امریکا په صف کښې ولاړ دي د امریکا په غېږ کښې ناست دي او د امریکا د غېږ نه امریکايي ټوپک باندې مسلمان او سني ولي او دې ته اوس د اوسني وخت شیعه ګانو ته شیعه هم ویل کېږي او روافظ هم وایي شیعه خو اګر چې لغوي لحاظ سره مونږ دا وویل چې دا استعمال د دې لفظ د دې شیعه او روافظو لپاره دا ټیک نه دی او د دې عقیده دا ده چې امامت دا د علي رضه د اولاد نه بهر نه وځي امامت به د علي رضه په اولاد کښې منحصر وي او د علي رضه د د اولاد نه ماسوا چې څوک دي هغه امام نه شي جوړېدلی او د نبي علیه السلام نه بعد چې څوک د اهل بیتو نه نوي یو امام جوړ شوی وي خلیفه جوړ شوی نو د هغه خلافت او د هغه امامت باطل دی او هغه ظلما او غصبا او عدوانا لکن دا خبره دا ټیک نه ده دا لفظ د شیعه د دوی دپاره استعمال د دې روافظو دپاره دا لغوي خطایي ده دا نفس الامري او واقعي خطایي ده ده ځکه چې مونږ وینو چې نن شیعت علي رضو د معتقد او د هغې د افکارو او د هغې د فکر دښمنان دي او دوی ته امامیه هم وایي امامیه ورته ولې وایي ځکه دوی دولس امامانو ته قایل دي چې د نبي علیه السلام نه وروسته به دولس امامان وي چې اول د دوی امامانو کې اولنی امام چې دی خلیفه هغه به علي رض وي او اخرنی محمد بن الحسن العسکري وي کوم ته چې دوی مهدي وایي مهدي لقب ورکوي او کله ورته الحجه په نوم باندې کله القایم کله المنتظر کوم چې د خپل پلار په کور کي سره منده او چې اوس ورته سامرا ویل کېږي په دغه ښار کي په غار کې نوتی دی او غایب شوی دی او هغه به بیا را ځي او دا د حسین ابن علي او زمنګو د نسل نه او په دوه سوه شپېته هجري کي خپل پلار په کور کي په غار کي نوتو او بس هماغسې غایب شو او دې ته به واپس کېږي نو دوی عقیدې د امامت ته قایل دي چې دولس امامان دي د نبي علیه اسلام نه بعد او دا هر یو وصي دی یعنې د مخکې نه پرې وصیت شوی دی نبي علیه اسلام په خوا نه عزیز محمود شوی او عزیز محمود نه وروستو حسن ته او حسن نه وروستو حسین ته په داسې طریقه باندې بیا تر دې چې محمد بنو الحسن العسکري ته نمبر را ورسېږي چې دا مخکې دی او دوی دا امامت یو پېنځم رکن ګڼي د ارکانو د اسلام نه نو د دې وجې نه دې ته امامیه ډله هم وایي او دې ته اثنا عشریه ډله هم وایي ځکه چې د دوی عقیده دا ده چې دولس امامان د دوی په عقیده کښې دي چې دا یو رکن دی د ارکانو د اسلام نه چې دولس امامان ته به قایل دي چې اول د هغوی امیر المؤمنین علی بن ابي طالب رضالله عنه دی او اخر د دوی هغه دی چې کوم په غار کې سامرا په ښار کې په دوه سوه او شپېته کې ننوتی دی ښار ته او بیا غایب شوی دی محمد بن الحسن العسکري چې د حسین رضی الله د نسل نه دی نو ځکه ورته اثنا عشریه وایي او دوی ته روافظ ځکه وایي چې دوی مخکې تېر شو چې زید بن علي چې د هشام بن عبدالملک په وخت کې را ووتلو د هغې خلاف او د خلکو سره ملګري شو بیا دوی ورته وویل چې ته د ابوبکر او د عمر رضالله تکفیر وکړه او که نه کړې مونږ تا پرېږدو ستا ملګرتوب پرېږدو هغه تکفیر ونه کړه هغه ترحم وکړو وایي الله دې پرې رحم وکړي دا خو زما د نیکه وزیرانو زه دوی څنګه تکفیر وکړم نو دوی زید بن علي پرېښودو او بل د دې وجې راته روافظ وایي چې دې امامت د شیخینو د ابوبکر صدیق او د عمر رضالله هغه امامت او خلافت پرېښی دی او ویل دي چې د دې خلافت دا ظلم دی دا د علي ظهونه د هغه حق غصب کونه ده او دوی عام صحابه پرېښي، د هغوی رد بد وایي، هغې پسې کنځلې کوي، نو د دې وجې نه روافظ ورته وایي او جعفري ورته د دې وجې نه وایي چې دوی خپل نسبت امام جعفر صادق ته کوي دا د دې شیعو شپږم امام دی د دوی په عقیده کې چې د خپل زمانې یو فقیه انسان او د دې ډلې د فقې نسبت عمدې ته کېږي یعنې دې ته جعفریه وایي د دې وجې نه چې دوی د جعفر فقې ته دوی خپل نسبت کوي فقه جعفریه سره چې کوم مشهوره ده د دوی په هغه مختلقو او دروغجنو اسانیدو سره ټول دروغ یې را جمع کړي د دې خلکو مذهب د درې قسمه کفر نه جوړ دی د دې روافظو شیعګانو مذهب د درې قسمه کفرونو نه جوړ دی اول دا چې دوی د عالبۍ د علي رضالهو د هغې د کورنۍ عبادت کوي او د هغوی په ذواتو باندې توسل کوي علي رض فاطمه حسن حسین د دې عبادت کوي من دون الله د دغې مخلوقینو عبادت کوي هغې نه په مشکلاتو کښې په سختیو کښې هغې ته اوازونه کوي امداد دې غواړي او مختلف قسم عبادتونه هغوی دپاره صرف کوي بیا نوع د کفر د شیعګانو هغه دا ده چې دوی د صحابو په تذکیه کښې د الله تکذیب کوي د الله دروغجنوالی کوي الله رب العالمین د صحابو صحابه چې کله کافر شي او دوی ناقلین د دین دي حاملین د دین دي دوی چې کله کافر شي نو په چا باندې به بیا اعتماد کوي بیا به په دین اسلامي باندې اعتماد وشي هغه سره هم دین دی چې کفارو مونږ ته را نقل کړی شیخان وایي چې صحابه ټول مرتد شوي دي کافر شوي دي پس د وفات د نبي علیه السلام نه او صحابو کښې څوک مسلمان نه دي پاتې شوي مګر د ګوتو شمېر کسان علي رض مقداد ابوذر سلمان او یو څه کسان نور او باقي نور ټول کافر شوي دي نعوذ بالله مرتد شوي دي دین یې بدل کړی دی او هغه نصوص یې پټ کړي دي چې په کوم کې دا وو چې خلیفه به د نبي اسلام نه بعد علي رض وي او دغه صحابه وو ابوبکر رض په اجماع سره بیا عمر رض بیا عثمان رض چې خلیفه ګان وټاکل دا ټول صحابه په دې کافر شولو ځکه چې دا امامت دا یو رکن دی د ارکانو د اسلام نه په نزد شیعه ګانو باندې دوی په نزد باندې ټول امت مسلمه کافر دی ټول صحابه کافر دي یعنې خلافت عزیز به ته ونه سپارلو ابوبکر او عمر او عثمان ته یې وسپارلو على الترتیب نو دوی غصب وکړو دوی ظلم وکړو عدوان او دښمني یې وکړه د علي رضالله سره چې دوی د الله تکذیب کوي په دې قرآن کریم کښې څنګه الله وایي چې قرآن کریم محفوظ دی الله وعده کړې ده چې قرآن کریم زه ساتم انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون و انا له لحافظون څومره تاکیدات ذکر خامخا خامخا بالتاکید الله وایي دا قرآن محفوظ دی دا به نه بدلېږي دې کښې به تغیر تبدیل نه شي راتلی بیا څوک نه شي نیمګړی کولی بالعکس شیګان وایي چې قرآن محفوظ نه دی قرآن دا اوس چې پاتې دی نو یو ثلث پاتې دی دوه ثلثه دوه برخې دا صحابو پټ کړی دی دا صحابو ختم کړی دی صرف یو ثلث یو برخه پاتې ده البته شته دی مصحف دی د فاطمه رضی الله عنها شیعه وایي چې دلته یو مصحف دی یعنې قرآن دی د فاطمه رضی الله عنها نو وایي دا د فاطمې مصحف چې دی دا د دې قرآن کریم سره چې کوم دا سنیانو سره دی د دې درې چنده غټ دی حتی په شیعه ګانو کښې بعضې د دې امامان او غټ غټ علما د دوی ولګېدل او کتابونه یې ولیکل په دې نامه فصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب الارباب فصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب الارباب یعنې دا ثابتول چې د الله رب العالمین په کتاب کښې تحریف شوی دی په قرآن کریم کښې تحریف شوی دی یعنې دا یې د هغه د دروغجن ګمان په مطابق چې دا قرآن کریم محرف دی د دې ډېره حصه صحابو پټه کړې ده او بدله کړې ده د امامت چې څومره ایتونه دي او د عزیز او د هغې د اهلیبیتو چې څونه د امامت په حقله ایتونه او ټول پټ شوي دا فرقه فرقه د روافظو ده شته دی په شیعو کښې داسې فرقې وي لکه جیدیه چې هغې به عزیز په عثمان رض او په ابوبکر او عمر په دې باندې به یې بهتر ګڼم نو دا مبتدعه فرقه وه دا کافرانه وه خو هغه نن نشته دی نن د زیدیو فرقه نشته نن زیدې په اهلسنه والجماعت کښې شمېر دي هغه ځان ته شیه هم نه وایي روابظ نه وایي نو دا یاد ولرئ چې شیه خو مختلف فرقې وې هغه دور لاړو نن چې په عالم کې څومره شیه دي دا د خمیني د ذهن، د خمیني د افکارو او د خمیني د عقایدو یوه مجموعه ده. نن شیعه د خمیني په عقیده باندې جنګېږي. نو ګوره په دې کښې ډېر نوز دی. ګوره ای اهل سنه، ای مسلمانانو، ای سنیانو، بعضې درباریان ملیان، بعضې جاهل ملیان، بعضې نواقف او غیر عالم ملیان چې صرف په سر یې پټکی پروت وي، بیا په سر یې دسمال ده اچلې هغوی په حقیقت د روافضو نه دي خبر هغوی وایي چې شیعه خو ډېر ډلې دي څنګه ټولو شیعو ته کافر ووایو شیعه ډېرې ډلې دي خو هغه ډېرې ډلې ختمې شوي نن په عالم کې ټول شیعهګان دا د خمیني مرتد او زندیق بچیان دي دا فقط روافظ دي دا شیعه نه دي دې ته جعفري هم ویل کېږي، دې ته امامي هم ویل کېږي، دې ته اثنا عشري هم ویل کېږي. نور ټول شیعهګان د دایرې د اسلام نه خارج دي، په یو کفر سره نه، په کولو د ګڼو کفرونو سره او د دوی داسې فرضیه او فرضیه او داسې ګبراهټ والا مسایل دي او عقاید دي د دوی چې راشه که تودېږي. الله رب العالمین دې زمونږ اورېدونکو ته دا همت ورکړي چې دا واوري او دا درس تر اخره پورې تعقیب کړي، د شیعو او د روافظو په کفر ځان پوه کړي، د دې روافظو زمونږ ټول امامان د ټولو انبیاو نه بهتر دي سوا د محمد صلی الله وسلم نه اوس د محمد صلی الله وسلم سره په فضیلت کښې برابر دي او که نه محمد صلی الله وسلم چې نه بهتر دی نو په دې کښې بیا د دې اختلاف دی او خمیني مرتد چې دا د اوسنیو شیعو اتفاقي امام دی دی هم د دغې دولسو امامانو په باره کښې داسې وایي وایي ان لهم مقاما لا یصله ملک مقرب ولا نبي مرسل الحکومة الاسلاميه دا د خمیني بل کتاب دی صفحه دوه پنځوس کښې او طبعا منشورات المکتبة الاسلامیة الکبری په دې کتاب کښې په دغه دوه پنځوسمه صفحه کښې الحکومة الاسلامیة صفحه دوه پنځوسم کښې خمیني مرتد وایي وایي زمونږ د ائمو دپاره زمونږ د امامانو دپاره داسې مقام دی داسې مرتبه ده درجه ده چې هغې ته یو ملک مقرب یعنې نږدې فرشته مقربه فرشته نه رسېږي او نه ورته کوم نبي مرسل چې د الله د طرف نه کوم نبي را لېږل شوی هغه هم ورته نه رسېږي دا د خمیني عقیده ده یعنې د دولس امامانو داسې یو مرتبه او مقام او فضیلت دی چې هغې ته انبیا نه رسېږي هغې ته ملایک نه رسېږي او د شیعګانو اعتقاد کې چې خاتمة المجتهدین دی د شیعو په عقیده کې محمد باقر المجلسي چې ورته وایي هغه په خپل کتاب مرآت العقول دویم جلد صفحه دوه سوه نوي باب یې وضع کړی دی باب الفرق بین الرسول والنبي والمحدث هغې کښې وایي د اسلامي خلافت د مجاهد په حیثیت باندې زه غواړم چې عام مسلمانانو ته یو څو پیغامونه واورم خو زما پیغامونه چې دی یو څو برخې لري اول هغو مسلمانانو ته چې واقعا څوک ځان ته صحیح مسلمانان وایي او غواړي چې زمونږ عملونه دې قبول شي هغو ته زما دا پیغام دی چې هغوی دې اسلامي خاورې ته ځان راورسوي او الله ربالعزت په دې اسلامي خاوره کښې په دې اسلامي نظام کښې چې دی اعمال ښه قبلوي او دویم هغو مسلمانانو ته چې کوم شکوک او شبهات لري د اسلامي خلافت په اړه باندې هغو ته زما دا پیغام دی چې الحمدلله ثم الحمدلله د اسلامي خلافت مجاهدینو له خوا نه ټولو مسلمانانو ته چې دی زمونږ لارې خلاصې دي ټولو مسلمانانو ته زما دا پیغام دی را دي شي خپل شکوک او شبهات دا دې ختم کړي درېیم هغو متعصبینو مسلمانانو ته چې څوک تعصب کوي هغو ته دا زما دا پیغام دی تعصب مه کوئ د الله رب العزت نه ووېرېږئ، د الله رب العزت نه دعا وغواړئ، مونږ د حق پرستو خلکو سره ملګري کړي او مونږ په هدایت باندې شو. او څلورم، هغو مسلمانانو ته چې هغوی مستضعفین دي، کمزوري خلک دي، هغوی نه توانېږي چې اسلامي خاورې ته را دننه شي، هغو ته زما دا پیغام دی چې مونږ په خپلو دعاګانو کې دې نه هېروئ او انتظار دې باسئ، ان شاء الله مونږ در رسېدونکي یو او تاسې به چې دی د ظالمانو د جبابرو له پنجو نه به خلاصوو او ان شاء الله دا ورځې راتلونکې دي. بتوفیق الله. چې سړی پرې د اسلام نه خارجېږي. مسلمان چې د اسلام نه خارجېږي، د هغې ډېر اسباب علماء کرامو ذکر کړي دي، تر دې چې بعضې علماء کرام پېنځه سوو ته هم رسوي او دوه سوو درې سوو ته هم رسوي، خو شیخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله هغه په خپل کتاب کښې چې دی نواقض الاسلام په لسو خبرو کښې چای را جمع کړي دي او په هغې کښې تفصیلي دا چې دا ټول اسباب الکفران او ونواقض الایمان یوه ډېره ضروري او مهمه پوښتنه کوو، هغه دا ده چې د د خلافت حکم د قرآن او سنت په رڼا کښې څه دی؟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 الله علیه وسلم مونږ ته اوس تخیل ښییلې ده، هغه په قرآن حدیث کښې هغه شته دی او کله چې خلافت بیا موجود شو، نو بیا خو هسې هغه فرضیت راغلل، نو بیا یې په خلافت سره ټولو مسلمانانو باندې ذمې کړې چې هغه ورسره شریک شي او د جومات سره هغه پیوست شي او جومات سره ملګري شي. نو د خلافت دا یو سنت دی او مباح دی شاید یا یا یو داسې شی دی چې بس یو ضرورت صرف دی ټیک دی ضرورت خبره به راشي خو دا واجب دی دلیل باندې یو خو دا یاد دی الله تعالی فرمایي واعتصمو بحبل الله جمیعا ولا تفرقو یعنې مختلف تفسیرونه دي، خو ځنه تفسیرونو کښې دا خبره دې چې هغه نه مراد شیعه دې ان دا خلافت دې او د دې دلیل هغه د عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه هغه وایي چې یعنې خلکو ته به دا خبره کوله چې یا ایها الناس علیکم بالطاعة والجماعة فإنها حبل الله الذي أمر به الذي امر به د هغه رسي دي چې الله تعالی ورسره امر کړی دی یعنې اشاره دې خبرې ته چې کوم حبل الله هغه په قرآن کریم کښې الله تعالی ذکر کړی دی چې واعتصمو بحبل الله جمیعا نو هغه حبل الله نه مراد څه دی هغه جماعت دی او بیا سورت سره فرمایي وانما تکرهون فی الجماعة خیر لکم مما تحبون فی الفرقه چې یقینا تاسو چې کوم شی بد ګڼو په جماعت کښې دا غوره دی د هغه شي نه چې تاسو هغه ښه ګڼو په تفریقو کښې ډله بندي کښې یعنې که چېرې تاسو ډله ډله وو او تاسو یو جماعت نه وي تاسو به هغه کښې ډېر ښه ښه شیونه تاسو ګورئ چې دا ښه کارونه دي هغونه تاسو لپاره دا غوره دی اګر چې تاسو ته په ظاهرې باندې یو شی بد کتلی شي بد لیدلی شي لکه څرنګه الله تعالی فرمایي وعسان تکرهو شیئا وهو خیر لکم ان امر والا چا په لاس کښې امر دی او دا ایات دلالة النص سره دا خبره ثابتوې چې په خلکو دپاره له بودلې ضروري د ولي الامر نه چې د هغه کارونو سرپرستي وکړي او د هغو والا د مصالحو له تدبیر وکړي د هغو مصالح او د هغو کارونه جوړ کړي نو ولي الامر ورته لازمي دی نو ولي الامر نه دی مګر هغه دی چې هغه یا خلیفه یا د هغه والا امراء هغه ته ولي الامر ویلی شي د کوم حدیث ما مخکې د عبدالله بن مسعود والا ذکر کړ انشاءالله هغه سره به د یو حدیث یا یو اثر د صحابې او د ایات دنګ کافي کېږي خو موږ نور څو حدیثونه هغه ذکر کوو د دې خلافت د اهمیت د وجې نه چې دا ګوره دا یو فرض شی دی او دا په کلونو کلونو باندې مونه یو ورک شوی شی و او الله تعالی مو تاسو ته را کړه نو بل حدیث ابوهریره رضی الله تعالی عنه نه روایت حدیث کې دي چې رسول الله سلام فرمایلي دي چې ان الله یرضا لکم ثلاثا ویکره لکم ثلاثا شپږ شاهد د مولا کوم دی؟ هغه دا دی چې وان تعتصمو بحبل الله جميعا چې تاسو د الله په رسۍ باندې منګړې خښې کو و ټول و تفریقه جوړ نه شو نو دا دلیل د دې خبرې باندې چې د یو جماعت دا لازمي دی و د جماعت نه جوړېږي مګر په خلافت سره جوړېږي چې هغه خلیفه موجود وي و هغه ډېرو حدیثو کښې چې هغه کښې هغه ته اشاره شوې ده څغه امام قیمې په کرونده خلکو باندې ویم ضیق فیهم احکام الله او هغه جاري کوي په دې خلکو کښې احکام د الله تعالی ویدعوهم عن الشر او هغه منع کوي د شر نه شر نه ستي ویمنعهم عن التظالم والتفاسد او منع کوي دیو د ظلمونو نه خپل منځ کښې او د فساد نه نو دا خبره لبودي دی ضروري دی نو امام خطبي یعنې د دې خبرې قایل دی چې دا فرض دی په خاص کر دا پښتو تفسیر کښې شیخ القرآن شیخ عبدالسلام رحمه الله هغه ذکر کړی دی هغه کښې تاسو لیدلای شو په همدې آیات باندې لیکلی دی چې دا خطاب یا هم مسلمانانو ته دی یا خاص عمراو ته دی نو دا دلیل په دې خبرې باندې چې اسلامي خلافت قایم کول په مسلمانانو باندې فرض دي بله خبره هغه دا چې څومره احکامات دي د الله تعالی والا هغه په دوه قسمه دي یو هغه احکام دي چې هغه انفرادي احکام دي یو هغه احکام دي چې هغه اجتماعي احکام دي نو اجتماعي احکامو کښې لکه حدود دي همدارنګې اجتماعي احکامو کښې هغه جهاد دی و هغه جزیه دی و هغه د غلامانو د وینځو والا مسایل دي نو هغه نه کېږي مګر په جماعت سره چې هغه خلیفه موجود نه وي نو هغو احکامو باندې عمل هغه دپاره سبب شی دغه خلافت دی او شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فتاوا اتم جلد کښې دا قاعده دا ذکر کړې دی او ډېرو نورو فقهاو همدارنګه محدثینو دا قاعده بار بار ذکر کړې دی چې ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب چې هر هغه وسیله یا هر هغه سبب چې هغه سبب وي دپاره د وجوب اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولکم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم جزاک الله محترم شیخ صاحب الله تاسو په علم او عمر کښې برکت واچوي د خلافت غږ مؤمن اورېدونکو د پوښتنې او څېړنیز ځواب خپرونه تاسې واورېده په دا خپرونه کښې نن موږ له شیخ صاحب څخه دغه پوښتنه وکړه چې د خلافت حکم د قرآن او حدیث په رڼا کښې څه دی شیخ صاحب تاسو د قرآن او حدیث نه او د سلفو اقوام ذکر کړل چې په دې کښې ثابته شوه چې دا بعضې احکام دي چې هغه بغیر د جماعت او یو خلافت نه نه شي قایمېدلی نو په دې لحاظ د قرآن حدیث دلایل نه معلومه شوه چې خلافت هم یو فرض حکم دی او که مستحب او سنت عمل نه دی بلکې دا د الله تعالی یو فرض حکم دی باید دغه ټولو ته مونږ غاړه کښېږدو مونږ ورته د فرضو په سترګه وګورو همدغسې څنګه په لمانځه په روژه باندې او په لاره فرضي احکام باندې عمل کړو، دغسې خلافت ته هم راشه او د خلافت سره یو ځای کېدل هم زموږ دغسې فرض دي او د خلافت قایمول چې څومره فرض دي د هغې سره یو ځای کېدل هم هماغسې فرض کېږي. تر بیا چې بیا بله خپرونه کې د نورو پوښتنو ځوابونو سره حاضرېږو اجازه غواړو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د ټولې نړۍ د مایوسو، بې وسه او بې کسه مؤمنو پرګنو او مسلمان امت سترګې ستا په لور کږېږي، نو مبارک دې شه دا ازاد ژوند او دا لوړ مقام، قدمونه دې غښتلي او بریا جمله اوسه. خلافت راډیو، د زمرو غږ. هغه دعوتګران او د اسلامي شعایرو تش په نامه علمبرداران دې هم واوري چې د طاغوت په چوکاټ کښې د دوی په جواز په خپلو غولېدونکو فعالیتونو هم ځان او هم نور مسلمانان غولوي او په خپلو کړنو دې کفري نظامونو ته مشروعیت ورکوي د شهید شیخ مقبول رحمه الله په خوږه روانه او فصیحه ژبه راځئ د زړه په غوږونو دا درسونه واورو او دا لړۍ تر پایه تعقیب کړو جهاد پوهنه جهاد پوهنه جهاد پوهنه ښوونیزه روزنیزه او اصلاحي خپرونه جهاد څه ته وایي د جهاد اهداف ارکان او احکام کوم دي